بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم دي سورة سورة ياسين وي سوره یاسین د مکی سورت ده نازل شوه ده ورستو د سورۃ الجن او مخکې د سورۃ الفرقان ترتیب قرآنی کې شپږ دیرشم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کې یو څلوېښتم نمبر سورت ده ربط د سوره یاسین د مخکې یو سوره فاطر سره دا دی سوره فاطر کې دلایل عقلیه بیان شول په مسله توحید باندې دغسې په نفي د شفاعت قهریه باندې دلایل بیان شول چې د الله تعالی نه څوک په زور باندې ځان نشي خلاصولی نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی په نه پیر شفاعت قهری باندې دلیل نقلی په نه پیر شفاعت قهری باندې آغا یو دلیل دی د صاحب یاسین نه دویم راوت د ماقبل سره دا دی سورې فاتر کې اثبات د توحید د الله تعالی بیان شو په دلایل عقلیه او نقلیه دواړو سره نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي طریقه تبلیغ او طریقه دعوت الله تعالی ذکر کوي مسله توحید خو زده کړل خو لیکنه وسه مخلوق ته ورسه او د هغې د رسولو طریقه سره د انبیا علیه صلات وسلام واقعیات او د هغې سره سره د صاحب یاسین واقعیات الله تعالی ذکر کړي داود صورت دا رد شفاعت قهریه درشتم آیت کې داغي وضاحت راشي رد شفاعت قهریه ځان د الله تعالی نه بچ کی په نیکو اعمال باندې په صحیح عقیده باندې کنا د الله تبارک تعالی نن بیا څوک خلاصول نشي اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بیا بچ نشي د الله تعالی عذاب خلاصه صورت دار چې په دې صورت کې درې بابونه دي اول باب بیان شوی دی تر د یو دیرشم آیات پورې په هغې کې اول صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم آیات پورې بیا صداقت د الله تعالی کتاب دی پنځم آیت کې بیاني تنزیل العزیز الرحیم ذکر د شاهد دی شهادت ذکر کوي دوی مایت کې تخویف دنیوي او تخویف اخروی په درې آیتونو کې الله تعالی بیانوي اووم آیت کې اتم آیت کې او نهم آیت کې بیا زجر دی منکرینو د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم ته لسم آیت کې بیانوي بشارت دی مؤمنان مسلمانانو ته تخفیف دنیوی بیا ذکر کیږي او طریقه د جهاد تشجیع په واقعیا د مرسلینو سره دا تر اخره پر بیا بیانی واقعیا د صاحب یاسین واقعیا د دریو انبیاء علیه صلوات والسلام هغه بیانیږي وروسته د هغې تفصیل په خپل ځای باندې راځي سوره یاسین د هغه سورتون نه دی چې د هغې فضایل ډېر زیات دي په حدیث کې مراغلي دي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل شيء قلبا وقلب وقلب القرآن یاسین د هر شي زړه وي او د قرآن کریم زړه هغه سوره یاسین دی ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین بیا د حدیث کې راځي من قرأ یاسین كتب الله له بقراءتها من ک من قرأ یاسین چا چې سوره یاسین ولوسته كتب الله له بقراءتها الله تعالی به وی کی دا غره پر د دې په تلاوت باندې قراءت القرآن عشر مرات لکه لس زله چې قرآن کریم ولولي دیر الله تعالی دوم رضیت په زیرت ور کړی دی كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن قراءة القرآن عشر مرات لس کرات چیر لوستلی بل حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای من قرأ یاسین فی لیلتین اصبح مغفورا له چا چې د شپې د د سورت یاسین تلاوت وکړه من قرأ یاسین فی لیلتین د شپې ولست اصبح مغفورا له نو دا به سبا کی او الله تبارک تعالی به ته ګناهونه معاف کړي الله تعالی به ته ګناهونه معاف کړي من قرأ یاسین فی لیلتین اصبح مغفورا له بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ یاسین په لیلۃ ابتغاء وجه الله غفر له څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره سور یاسین د شپې ولولي الله تعالی ورته ګناهونه معاف کړي الله تعالی به ګناهونه معاف کړي او یو بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرؤها علی موتاکم سوره یاسین دا په خپل مړ باندې لولای اقرؤها علی موتاکم یعنی یاسین په خپل مړ باندې دا لولای دغه حدیث ابن ماجه کې شته دغه سی ابو داود کې شته دا سنت او مستحب عمل لکه چې انسان مرګ ته نږدې شي ځنکدن ځنکدنې شروع شي نو باید هغې ته سور یاسین ولوستل شي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو وددت انها فی قلب کل انسان من امتی زه دا غواړم چې دا زما د امت د هر مؤمن مسلمان په زړه کې وي لو وددت انها فی قلب کل انسان من امتی زه دا غواړم چې زما په امت کې دا د هر انسان په زړه کې وي او بیا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی و و من خصائص هذه السوره انها لا تقرا عند امر عصير الا يسره الله تعالی وای کله چا یو ضرورت راغلی او مشکلات یو ته نو دا د سوره یاسین اولولی الله تبارک تعالی په هغه کار آسان کی د کم مقصد د پاره چې اولوسته و یو مشکل کې نخته په یو مشکل کې گیر شوی نو سوره یاسین په عقیده باندې اولوله الله تعالی به دله مشکلات ختم کی ابن کثیر هم تلای دغه لیکل یاسین والقرآن الحکیم یاسین الله اعلم بمراده الله تعالی د دې په مراد او د دې په مطلب باندې الله تعالی ډیر زیات ښه پوهه لري والقرآن الحکیم قسم دی په قرآن باندې الحکیم چې حکمتونه والده القرآن الحکیم قسم دی په قرآن باندې چې حکمتونه والا دی دا انک انک لمن المرسلین دا جواب قسم دی انک لمن المرسلین یقینا ته لمن المرسلین خامخا د رسولانو نه ته د الله تعالی د پیغمبران نه علا صراط مستقیم په غلار نه غبانی په لار برابر باندې تنزیل العزیز الرحیم تنزیلا نزل تنزیلا نازل کړی شوی دی په تا باندې د قرآن کریم په نازلول دا غزورور ذات الرحیم چې مهربانه ذات دی تنزیل العزیز نزل تنزیل العزیز الرحیم نازل کړی شوی دی د قرآن کریم په تا باندې په نازلولو دا غزورور ذات سره الحکیم چې هغه حکمتونه واره دی لتنذر قوم ما اتاهم من لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مرسل الیهم الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم چا ته لېږلی او مقصد د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم سو لتنذر قوما دیر پارش ته یاره ورکیا قوم ته ما انذر آباهم چې یاره نه ده ورکړی شوی مشرانو دغی ته په هم غافلون نه پس دیو بې پروا دي غافل دي اخره پیغمبر الله تعالی په داسې وخت کې راولېږه چې د ټولې دنیا چې د ټوله دنیا هغه د الله تعالی پیغمبر ته محتاج وه د الله تعالی د دین نه غافل شوی نو په دې کې اشاره شوله عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم ته د عیسی علیه صلوات والسلام نو ورستو ډیره موده تیر شوی و د الله تعالی پیغمبران نو را لګره شوی نو ټوله دنیا محتاج دی ته چې الله تعالی یو پیغمبر راولېږي او هغه د الله تعالی دین بیان کړي خلکو ته نو ټوله دنیا محتاج وه داسې ټکی مې ورته ووایه نو آخرې پیغمبر ټولې دنیا لپاره پیغمبر راغی او نور پیغمبران چې وو نو هغه به خاص د یو قام قبیلې لپاره راتلل لتنذر قوم اندیر لپاره چې یاره ورکړي دا قوم ته ما اندیر آباهم چې نه دي چې یاره نه دی ورکړی شوی مشرانو د هغوی ته په هم غافلون پس دوی غافل دي بفروا دي لقد حق القول على اکثرهم یقینا پوره شوی دی حجت علی اکثرهم پر ډیرو باندې په هم لای وینو نه پس دی ایمان نه راوړي پس دی ایمان نه راوړي دیو غافل دی ایمان نه راوړي لقد حق القول علی اکثرهم د دین مراد سره د دې مطلب دا دی د دین مراد یا فیصله د عذاب ته مراد ده مخکې سوره یهود یو سل نلسم آیت کې ذکر شوی دی فیصله د عذاب دغسې وروسته به راشي سوره سواد پنځه اتیا نمبر آیات کې به راشي فیصله د عذاب په دې باندې شوې ده لقد حق القول علی اکثرهم دویم قول لم پسرینو داره چې د دین مراد یا دین مراد تقدیری پیسرت مراد در تقدیر پیسرت مراد لقد حق القول اکثر علی اکثرهم نو په تقدیر کې بعض خلکو ته هدایت نه مقرر شوی نور دیو جنا هغه ایمان نه راوړي دریم قول لمبسرینو داره چې لقد حق القول مراد د دینه حجت د حجت پر کېدل تی مراد دی پر علیګلو د پیغمبر علی صلوات والسلام سره لقد حق القول علی اکثرهم یقینا پر شوی دا پر شوی دی حجت پر علیګل د پیغمبر سره علی اکثرهم په ډیر خلکو باندې په هم لا منن پس دی ایمان نه راوړي ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاسقان فهم مقمحون د دې آیات دوه مطلبونه دي نور پکې هم توجیهات شته لري خو دا دوه پکې اسان دي درته هغه یې مو ځان پې پوه کړئ یو قول دا دی چې د دا آیات د دې د دې تعلق دی د دنیا سره نو دویم قول دا دی چې تخفیف دنیوي دی پکې او دویم دا دی یو دې کې تخفیف اخروی دی که تخفیف دنیوي شي او د دنیا سره متعلق شي نو بیا د دې معنی او مطلب یې داره ان جعلنا فی عناقهم یقینا اچو مونږه په سټونو دی کې اغلالن توقونه په هی ال لزقان په هم مقمون نو دیو با تر د زنو پورې په هم مقمون دیو با سرونه نشي پورته په هم مقمون نو سرونه دیو با پورته کړل شوی سرونه پورته کړل شوی یو قول لم پسرین داره چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د دین دعوت کاو د الله تعالی د دین دعوت وکاو ابو جهل او نور کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وهلو لپاره اراده وکړه نبی علیہ السلام په منځ باندې ولاړ دی او یا د الله تعالی د دین دعوت کوي نو کوشش یې کاو الله تعالی د هغې لاسونه بند کړل او لاسونه یې په سټونو پسې ونښتله یو ځل ته بیا هم ځان په پوهه کړه نبی صلی الله علیه وسلم مانځه باندې ولاړو یا د الله تعالی د دین دعوت کو ابو جهل او نور کافران راغلل چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي نو الله تعالی دا غي لاسونه سټونو ته ون خلاول سټونو ته الله تعالی لاسونه ون خلاول بنا په دې باندې دا د لقد حق القول سره متعلق دی او دا غي یو تفسیر دی یقینا پوره شوی ده حجت قائم شوی ده پاغي باندې علا اکثرین په ډیرو باندې نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حقانیت حجت او دلیل شو او دا تفسیر شو دا لقد حق القول لپاره دا تفسیر شو دویم قول لم پسری نه دار چی په دې کې دا تخفیف اخروی دی او دا د قیامت سره لګي نو دا په قیامت کې د کافرانو عذاب دی لق انا جعلنا فی اناقی مقننا چې مونږه په سټون لري کې اغلالن توقونه فهي الی الاسقان نو هغه به تر د زنو پوری وي په هم مقمهون نو دیو به سرونه پورته کړی شوی د دیو سرونه د دیو سرونه پورته کړی شوی چې قیامت عذاب تی مراد شي نو بیا د آیات مطلب باندې ځان پوهه کوي الله تعالی بر دیو سټونو ته توقونه واچي خو هغه توقونه به دومره زیات پلني چې دا ټوله مری او سټ به دراګیر کړی نو چې کله یو یو مضبوطه پټه د سټ ته واچولی شي او هغه هغه دومره پلنی نو انسان د زنې سره چې سې ولګي دومره پلنی نو دا سر به سې نیخ کړلی شي پورته وکړلی شي خبر باندې انشاءالله پوه شوي ان جعلنا فی اناقی یقینا اچو مونږ ګرځي په څټونو کې په ورځ د قیامت باندې اغلالا توقونه زنجیرونه دومره غټ پټې او زنځیرونه او توقونه وي چې فهیده ال الاسقان هغه به د مړی د لاندې طرف نه رسیدلې تر زنه پورې نو په هم مقمهون د دیو لاس د دیو د سرونو پورته کړل شوی د سر وېسی پورته شوی ځکه هغه دومره پلنې چې دا ټول سټ دومره اور پلان شوی چې زن ته رسید زن سره ولګیدلی نو اوس تاسو د خپل زن سره د دغه ولګوي د لاس ته ولګوي دا نه غشي کنه چې دغه پلنې نو دغه څه به په هم مقبهون وجعلنا من بین ایدیم صدن او جوړو مونږه من بین ایدیم مخیر دی ته صدن دیوال ومن خلفهم صد او د دیونه شاته ورستو دیوال فاغشیناهم نو پس راګیر کومږه دیو لره په هم په هم لا یبصرون نو پس دیو نه ویني دیو هیڅ نه ویني یو قول لم پسرینه داره چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د دین دعوت کوم کافران پسې راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم د ویشتلو اراده یې وکړله الله تعالی په دیوالونو کې راون کړل دا معجزه وه د نبی علیه صلات وسلام خو لیکن بیا هم ایمان رانوړ نبی علیه صلات وسلام ته رانږدې شول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ګزار کو کافران خو لیکن الله تعالی هغه په دیوالونو کې راګیر کړل وجعلنا من بین ایدیهم او جوړو مونږه د دیو مخې ته ومن صدن دیوال ومن خلفهم او د دیو نشانه صدن دیوال نو چې مخې ته او شاته دیوال سین سمانه ده په دیوال کې راګیر شو نو فاغ شینهم پسرا فاغ شینهم پسراګیر کړ مونږ دیو لره په هم لا بسرون پس دیو سن ویني نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ونه لیده دا معجزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیو باندې دا حجت هم قائم شو په کار دا چې ایمان راوړې خو لیکن ایمان رانه وړ کله په صندوقونو کې بند کړل شي کله په یو څه کې کله په بل څه کې بند کړل شي وجعلنا من بین ایدیهم سواء علیهم برابر دی په دې باندې ا انذر ته هم کته یاره ورکړي ولره ام لم تنذرهم کته یاره دی ولنور کله ایمان دی ایمان نه راوړي دی ایمان نه راوړي خو ته وته نو دی کې په سورۃ البقره کې پوره تفصیل کړی و ده کله چې وته انذار او عدم انذار دوه برابر دي نو بیا ته پیغمبر ولی ورکی دا انذار بیان ته ولی کوي نو مونږ هلته کې ویلیو کنه دیو ته پیدا نشته رخته ته پیدا خوشتره کنه ستا ذمه خو په دې باندې فارغیږي کنه انما تنذر من اتبع ذکر وصلی الله تعالی ذکر کیا چې په دا په چا کې دو صفتونه موجودي نو انذار هغه ته فائدہ ورکړي چې دو صفتونه کې موجودي انما تنذر من اتبع ذکر یقینا یرا ورکیته یقینا پیدا ورکه استا یرا من هغه چاته اتباع ذکر چې تابعداري کوي د نصیحت او خشیه الرحمن او یرا کې د رحمان ذات نبی غیب په حال د نه لیدلو کې دا دو صفات چې بچا کې موجود شي یو صفت دا چې دا الله تعالی د ذکر تابع دی مراد تنه قران کریم دی نو هغه ته ستا انذار ډیر دې ته پیدا ورکي او دویم خشی الرحمنه چې د الله تعالی نه یریږي چې د الله تعالی نه یریږي او ته ته د الله تعالی د دین بیان کې نو په هغه باندې ستا بیان ډیر زیات اثر کوي فبشره بمغفرتین نو اوس اوس الله تعالی ذکر کړی دی دوه جزاګانې دغه لپاره نو زیر ورکه تا غتا به مغفرت ان بخشش د ګناهونو و اجر کریم او ثواب عزتمن الله تعالی وو ته بهترینه دغه ورکیه اجر او ثواب وو ته الله تعالی ورکیه انا نحن انا نحن نحيي الموتى مختصر دلیل عقلی په مسله توحید باندې یقینا مونږه ژوندې کوو مړو لره ونکتو ما قدمو او لیکو مونږه هغه مالونه چې دوی مخکې لیږي و آثارهم او وروستو کارونه ردیو هغه هم لیکو و کل شی نحصیناه په امام مبین او هر شی راګیر کړی دی مونږه په هغه فی امام مبین په کتاب ښکاره کې په کتاب ښکاره کې ونکتو ما قدمو د دین مراد سره د دین مراد اعمال تی مراد دی اعمال صالحه بد اعمال لیو کنی کامل لی دیو جن ابن کثیر رحمت الله علیه وی ونكتب ما قدموا من الاعمال دیو چې کوم اعمال لیږي مخې ته قبر قیامت ته ځان د پر اعمال لیږي نو هغه وای مونږ لیکو الله تعالی غلی کی په واسطه د انبیا په واسطه د ملائکه باندې هغه الله تعالی لیکي هغه لیکل کی و آثارهم او ورستو کارونه دیو هغه هم لیکل کیږي او آثاره د دې ورستو کارونه هغه هم لیکل کیږي په د دې آثاره هم نو مراد څه شی دی نو مفسرین ډیر ډیر تفصیل ذکر کړی دی و آثارهم د دین مراد قدمونه اخیستل جمعات ته د الله تعالی د عبادت لپاره په هر قدم باندې یو نیکی لیکل کیږي یو ګناه معاف کیږي او یو درجات ته بلندګي و آثارهم آثار نه مراد قدمونه غستل شول د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو صحابیو هغه کور ډیر زیات لري د جمعات نه نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وای که ته ځان له یو سورلي واخلي ګرمي هم ډېره زیاته ده نو په هغې باندې به راځې نو راتګ به راته اسان شي نو هغه صحابیو ته ویل وای زه لرې د خپل د دې جومات نه لرې ځکه اوسېږم زه دا غواړم چې زه جومات ته ډېر قدمونه کېدم نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وای ته چې کور نه راځې جومات ته او بیا د جومات نه واپس کور ته ځې نو په هر قدم د تنیکی ملاویږي ګناهونه لري په ماپ کیږي او درجات یې بلندیږي و آثاره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې یو قبیله و د جماعت نه لري هغه اراده وکړه چې مسجد نبوي ته رانږدې شي را منتقل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل و دیارکم پر خپل کورونه کې اوسېږئ په هغه باندې مطمئن شئ تکتب آثارکم ستاسو دا قدمونه دا لیکل کیږي دغه سی یو مجاهد دی هغه د الله تعالی د رضا لپاره jihad ته روان دی په تشکیل باندې نو قران کریم کې وایي کنه ولا یطیعون موتیا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح مجاهد دی ته په کوم ځای باندې قدم ږدي الله تعالی ورته دغه اجر او بدله درکړي و آثارهم نو دا آثار دي دغه سي علماي کرام لیکل دي آثار نو مراد امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر عجیبه تفصیل ذکر کړی دی وای د آثار نه مراد هر هغه نیک کار تی مراد دی چې د د ځان نورستو پریخي یا هر هغه بد عمل تی مراد دی چې د ځان نورستو پریخي بهترین تفصیل هغه ذکر کړی دی ځان نورستو نیک عمل پریخي دی لکه مثلا چاته د الله تعالی دین خودلې دی قران کریم درس کړی دی چاته خودلې دی او دا بیا وفات شو اوس هغه خوریږي په مسلمانانو کې دی یو نه بل ته زده کوي هغه بل نه بل نه زده کوي بل بل نه زده کوي تر قیامت پورې دا سلسله ده و آثارهم چا کتاب ولیکه او دا غینه خلک استفاده اخلي چا زمکه وقف کړله د جماعت د پاره زمکه وقف کړله د مقبرې د پاره یا یو زمکه وقف کړله د کوهی وسترو د پاره چې مسلمانان لپاره دې کې کوهی جوړ کړي و آثارهم دغه سی مراد درینه جماعت دی جوړ کړی دی مسافرخانه دی جوړ کړی ده پل دی جوړ ک روډ دی جوړ ک نو دا آثارهم نیک اعمال چې ستانه ورسو پاتې شول آثارهم ستا نیک زوی دی او بچی دی دی فهغې باندې د الله تعالی د دین علم زده که او ستا د مرګ نه وروسته تا ته دعاګانې کوي قرآن کریم دی چاله واغېسته چې په دې باندې پدې کې ته تلاوت کا الله تعالی به تعالی دغه اجر او ثواب درکې چاله تسبیح او غسرې په دې باندې ذکر کا یو طالب العلم دی داغه خرچه دی برداشت کړه چې ته علم کوه او دا خرچه زو برداشت کوم هغه چې علم زده که ثواب به ته رسیږي جماعت ته پای کې لوډ سپیکر برابر ک پای کې خلک کزانونه کې د الله تعالی کتاب درس وکي کیږي نو آثارهم د دې ثواب ورته ملاویږي اف ام دی یو وړو کې اف ام دی واغسته ماشين یا پای کې چاندا ورکړه جنریټر دی واغسته بل یو ماشين دی واغسته بل پس کې یو کوم کو کنو آثارهم دا آثارات دي چې غلي کله کیږي او داغي بدله ورته الله تعالی درکې یو آثارهم او بیا د بدو اعمالو چې چا غرزان نه ورستو پریخي لکه مثلا ظالمان بادشاهان دي عام ظالمان خلک دي په مسلمانانو باندې ټیکسونه مقرر کی دا د دنیا نه خلال او د ټیکس مقرر کړی دی نو تر د قیامت پورې چې دغه معامله چلیږي د تو داغي ګناه ملاویږي آثار هم دغه شو دغه سی علما کرام لیکلی دي چې زین مراد د غزل خوانی زین جوړول چا د ګانو بجانو ځای جوړ کړی دی جومات دی جوړ دغه دی جوړ کړی دی د ګانو بجانو دکان دی جوړ کړی دی او اوس ته د دنیا نه لاړلې خو لیکن ستا بچی پکې ناست دی نو سوی کړه اوسې دی پکې ناست دی ګانې بجانې او دغه کیسټې موبایل او دا ګندګي پکې خرڅېږي نو تر دنیا نه لاړلې په قبر کې وریم په دغه باندې ټکولی کېږي به پکې قیامت کې به هم په شرمېږي دغه سه علما کرام لیکلي دي غیر شرعي لوبي چا چې کرکټ یاد کړی دی چا لډو او تاش یاد کړی دی چا چکی مکی چیرې دا یاد کړی دي دا چې څوک جوړی او چا یاد کړی دي نو هغه ته دا هغه د دغه بدو اعمالو سزا ملاویږي بس خلاصه به دا خلاصه د الله تعالی پیغمبر وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای من سنه فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا چا چې په اسلام کې یو ښه طریقه ایجاد کړله نو ده ته د هغې اجر او ثواب میلاو شو او د هغې نه چې وروستو په هغې باندې څومره اعمال خلک پې عمل کوي نو ده ته د هغې اجر او ثواب میلاویږي زمونږ د ایف ایم دا امیر صاحب رحمه الله رحمتا واسعتا دا اغي دا اف ام چره واغسته او مخې تر مسلمانانو د پاره د یو خیر سوچ فکر وک وسغنن په دنیا کې نشته ری خو لیکنه د دې مونږ چې راسه وایو د څومره مؤمنان مسلمانان چې راسه اوري د دې پوره اجر او ثواب الله تعالی غي ترسه او امیر سے محترم رحم الله له الله تعالی ډیر عجیب خو ور کړو ډیر زیات عجیب خو یو ځکه په وزیرستان کې روانو په سفر باندې نو هلته یو جماعت و مازیګر ټیم و جماعت یې نور جوړ کړی خو لیکن چت پې نه و امیر صاحب رحم الله ته ودرېده تپوس یې وکړ هلته کې وې تاسو تپوس وکړئ چې دا جومات باندې دا چت ولې نشته دی دا خلک غریبان دي او دا دومره وس یې کړی دی روژه وه امیر سي محترم د 500 روپۍ دا کړل دی باندې چت واچوي هغه داسې یو بنده و د الله تعالی داسې څوک هغې نه دی پرېښې ډېر کم خلک به چې د هغې ورسره یو همدردي او څه احسان یې د هغې سره نه کړی علما کرام چې چرته به علما کرام لری لری علاقو پر علما کرام هغې له تحفې تحایف لېږل خپل زمونږ په لاسونو باندې مونږ چې ډېرو خلکو له دغسې وړي دي هغې به راته هدایت وکړل او مونږ تللي مونږ به ته ورکړله یو عالم سره میلاو شوم نو هغې ته مې خبره وکړله نو بیا راته هغې خپل طرف نه ویل وای امیر محترم رحم الله وای زما سر دومره کومک کړی دېرش زر روپۍ په یو ځای باندې پنځوس زر روپۍ په بل ځای باندې هغې علم چاته نه و هغه ماته ویل دغسې پولونه جوړول نور که کم نیک اعمال کارونه دي نو هغې په مدرسې جوړول هغې په دې کې څه کمی نه دی کړی مجاهد له یو ځای کې مونږ وو یو مرګی او تراغه وی چې ما لس زر روپۍ دغه کړی دي ځان سره ساتلی دي د ډیر وخت نه ځان له تماچا اخلم خو نور روپۍ سره نشته امیر سی ابراهیم الله زر جیب تلاس کړل شل زر روپۍ ول ورکړل وی دی باندې ځان د سبا اخلي او قبل سبا اخلي دا دغه نه و چې رکه دا د کم ځای دی د کمی علاقې دی دا د کم زبان سره تعلق ساتي څنګه رنگ واله دی څنګه نسب واله دی د دې سره دغه کار نه و بلکې هغې کوشش دا کاوه چې الله تعالی رانه راضي شي مونږ یو ځای ته تللي ختم له په هغه جومات کې ختم مونږ وکړو خو لیکن د لوډ سپیکر خوند ډېر زیات نه و برابر مونږ پې ښه ځانه مو کړه خو لیکن هغه لوډ سپیکر یې خراب وي او ماشین هم بېکاره و هغه لوډ سپیکر هم داسې ټیک نه وي زما خپل زړه کې راغله مال چې که دا نور نه نو هغه تار ډېر زیات بېکاره و مال له تار به خو له مونږ واخلو په څه طریقه باندې چې دا لوډ سپیکر یې برابر شي زه چې کله د غزې نه راواپس شوم او د ختم نه راغلم د امیر محترم رحمه الله سره ملاقات وشو نو هغې ته ما وې ختم کارګزاري نو ما ورته کارګزاري بیان کړل ما لوډ سپیکر یې لږې ټیک نه وي ما ته مازیګر ورشه پلانی ته رابطه وکړه ابوبکر شهید رحمه الله رحمتا واسعه چې د هغې سره شهید شو و هغې ته رابطه وکړه چې یو ماشین او لوډ سپیکر او د هغې سره مایکونه هر څه او یو بنډل تار یو ته وایي چې دا راولېږي چې سبا دې رالیږلي ده سبا سبا له هغه راورسوه و آثارهم دا د الله تبارک تعالی بندگان دغه سی بعضی داسې چې الله تبارک تعالی دغه نه بس ډیر کارونه په دنیا کې واخلي و آثارهم او بد اعمال د الله تعالی پیغمبر وای من سن فی الاسلام سنتا سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من غیر ایون قسم من اوزارهم شیئا که چا د یو بد اعمال د یو ناکاره اعمال بنیاد کې خو نو داغي اجر داغي دغه بوته ملاوي داغي او ګناه بوته ملاوي نو ان نحن ان نحن نحيي الموت یقینا مونږه ژوند کو مړ دره ونكتب ما قدمو او لیکو مونږه هغه عملونه چې ما قدمو چې مخکې لګل دي و آثارهم او د دیو هغه ورستنی کارونه امیر محترم رحم الله ته مونږ په مدرسه کې راغ دي دا کتابونه لري خو مکتبه یې نشته لري تقریبا یو لک روپۍ مکتبې لپاره صرف په هغه سات باندې پنځوس زره روپۍ ورکړلې او نور چې په څومره لګېدلې وي تاسو کار کوئ زه له نور روپۍ پیدا کوم و آثاره بس دا پکې نه وه بیا چې یو ملګری دغه مدرسې ته راته استادو او دا وی چې زما دغه زه دغه پلانی دی نه راځم نو کومه لپاره موټرسایکل شي نو خاله ما ته زر ویل ورشه پلانی ته واچې دله موټرسایکل ورک هغه دا بیا نه و چې یاده لس منټه دی بګی شل منټه بس په سات باندې الله تبارک تعالی ولا داس یو توفیق ورکړو او کل شین احصیناه په امام مبین او هر چیز را ګر کړل مونږه په امام مبین په کتاب ښکارا کی مراد د دینه لوح محفوظ دی دا هر شی الله تعالی په لوح محفوظ کې را ګر کړل په لوح محفوظ کې الله تعالی دا راګیر کړی دی احصیناه فی امام مبین دې کې علما کرام ډیره بهترینه نکته ویلې ده ګوري تورات ته قران کریم کې سوره یهود ولسم آیات کې الله تعالی تورات ته دغه ویل امام ویل امامن امام یو ته ویل سوره یهود ولسم آیات کې دې کې الله تعالی لوح محفوظ ته د تقدیر کتاب ته لوح محفوظ ته الله تعالی امام وایي نو امام داسې چې دا ورستو خلق په امام پسې تابعداري کنه نو دې دې کې معنی دا شوله په دنیا کې چې دا هر څه کیږي دا ټول کارونه چې په دنیا کې کیږي نو دا ټول د لوح محفوظ تابع دي ځکه تعبیر شوی په امام سره ځکه امام هغه مقتدی لاندې ورستنی خلق چې کمی هغه د هغې تابعداري کوي نو کل شین هر کل شین هر شی احصینا او راګر کړل مونږ په امام مبین په کتاب کاره کې نو دا په دې دنیا کې څه کیږي ګویا کې دا تابع دي او لوح محفوظ د دې مطبوع او مقتدای دی بس دا غي پشان دي کیږي دا په نقطه ده وضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کړي ته عبرتناک واقعیا اصحاب القريه ته دغه کلی والا دا آیات متعلق دی مخکې لتون دیره قوم ما انذر آباهم فهم غافلون هغه ته مراد دی د انذار سره متعلق دی الله تعالی وی ته دا واقعیا بیان او مقصد په دې انذار کې تشجیع ده صحیح ده الله تعالی دین بیان کی بیان کړي ته اصحاب القريه مثلا هغه عبرتناک واقع اصحاب القريه د خار والو اذ جاء المرسلون کله چې راغله هغې ته پیغمبران اذ جاء المرسلون دا اجمال شو اذ ارسلنا الیهم اثنین دا اوس دغه تفصیل له او دا دغه تفسیر دی او تفصیل دی اذ ارسلنا کله چې ولې ګل مونږه الیه مغی ته اسنین دو کسان دو پیغمبران فکذبوه مانو دیو هغه دروجنو غنل فعززنا بثالثین نو کلک کل مونږه هغه به صالحین په درې باندې بل پیغمبر ته الله تعالی ولېګا وس تکذیب درې طریقې الله تعالی ذکر کړي وقالو انا الیکم مرسلون ناغیو تل مونږ تاسو ته لګلې شوی درې طریقې تکذیب تفصیل د تکذیب قالو ما انتم الا بشر مثلنا نو هغه کلی والا ویل هغه خار والا ویل نه یې تاسو مګر بندګانی زمونږ په شاند کې تاسو انسانانی مونږ انسانانی نو تاسو څنګه پیغمبرانی دویم طریقه تکذیب و ما انزل الرحمن من شین او نه نازل کړه رحمان ذات من شین هیڅ شی ان انتم الا تکذبون درېمه طریقه نه تاسو مگر تکذیب ک ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وای تکذبون یعنی په مسله توحید کې تاسو دروغجن یی دغه سی تاسو دعوه د رسالت کوین په دې کې دروغجن یی ان انتم الا تکذبون په مسأله توحید قالو نغویل انا تطیرنا بكم یقینا مونږه سپیره شو ستاسو په وجه باندې د دې څه معنی ده یعنی تاسو په حق باندې نه یی ستاسو د وجه نه په مونږ باندې مرستیاګان راغللی قات سالی را باندې راغله ګرانی نرخونه و غیره دا را باندې راغلل نو که ستاسو دعوت حق وي باطل نه وي نو په مونږ باندې بیا ستاسو د وجه نه تکلیف درات لئن لم تنتهو کمن نشو لتاسو لنرجمنکم په کانو باندې مونږ ولو نرجمنکم مخکې ردی سورې اعراف یو دیر شمایت کې دغه څه ویل شي یا د رجم نه مراد په کانو باندې وشتل دي او یا تی مراد کنځلې او بد ردی ته ویل مراد دي لنرجمنکم سنگسار وکړو تاسو دره یا ورته بد ردی وایو ولا یمسنکم من عذاب الیم او ورسیږي تاسو زمونږ طرف نه عذاب درناک بس زمونږ قلار شي نو هغه پیغمبرانو ته ویل قالو هغه ته ویل طائرکم معکم ستاسو سپیرواله خو ستاسو د وجنه راغله ده د سپیره ځامن خو تاسو چې د الله تعالی دین نه منئ او د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي د الله تعالی د پیغمبر نه انکار کوي نو ستاسو د ناکارو اعمالو د وجنه به تاسو باندې د سپیرواله راغله ده طائرکم معکم نو یو معنا ده معکم معنا علما لیکلی ده معکم یعنی دغه سپیرواله په تاسو پسې لازم دی نخته دی پسې طائرکم معکم په تاسو پسې نخته دی دویم معنا معکم یعنی دا ستاسو د ناکاره اعمالو د وجې نه دی طائرکم معکم این ذکرتم نو آیا نصیحت در کېدلی شي تاسو ته این ذکرتم آیا نصیحت در کېدلی شي تاسو ته دې کې جزا پټه ده نو معنی څه شوله نصیحت او تاسو ته یقیني در کېدلی شي ا ان ذکرتم نو آیا که نصیحت در کړل شي تاسو ته نو څه معنی ده تاسو هغه تطیر غنئ هغه تاسو سپیرواله غنئ مخکې هوته مې کنه چې دا الله تعالی دین تاسو ته بیانېږي ما علینا الا البلاغ المبین نو هغه ویل طایرکم تطیرنا بکم واقعه د صاحب یاسین رجل مؤمن صاحب یاسین وجاء من اقصى المدینه او راغه من اقصى المدینه د لری طرف د خار نارجل یو نارینه لک رجل نارینه دی رجولیت پاغه کړي یسا چې منډي او هلي قال نو ویل یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زما تابعداري وکړئ د پیغمبرانو د را لېږل شو پیغمبرانو تابعداري وکړئ دا دی آیات کې دلیل لري پرې خبر باندې رجلون لپاره ذکر شوی دی یعنی په چا کې چې وصف د رجولیتی او د سړی توب او د انسانیت وصف وکي باید هغه د انبیاء علی صلوات والسلام حفاظت وکي او دغه تایید او دغه مرګرتیا وکي اتبعوا المرسلین یعنی په امت باندې دا لازم دی چې خلک د پیغمبر تابعداري تراوبلی نو تاسو د الله تعالی پیغمبران تابعداري وکړئ اوس د هغې دوه علتونه ذکر کړئ د دې پیغمبر تابعداري د باندې ځکه لازم ده یو خو نه ستاسو نه څه بدله او عوض نه غواړي او دویم دا دی چې دا په هدایت باندې دی په پوره دلیل باندې روان دی دلیل د وحی دی سره اتبعو تابعداري وکړئ من د هغه چا لا یسلکم اجر چې نه غواړي ستاسو نه څه بدله وهم مهتدون او هغه په هدایت دی یعنی دلیل وحی سره موجود دی په باندې روان دی او مال لا اعبد الذي فطرني و الیه ترجعون پدې کې دعوت د توحید ته په ډېرې احسنې طریقې سره او التفات التفات پکې ډېر زیات دی او دا دعوت طریقې دي کله دې ته وایي ارخاء العنانو ته ویل کېږي واګي سسکا د دې لپاره چې ستا کم مدي مقابل لچ پای کې نرمي پیدا شي او خبره ومني و مال یلا عبد الذی او څه دلیل لري زماره لپاره چې زه بندګی نه خاص کوم هغه ذات د لپاره په تورې نه چې پیدا کړی ما نو د خود الله تعالی بندگی کوله خو اوس د اصل کې هغې ته تعریض دی په هغې باندې چې زما لپاره څه دلیل دی چې زه د الله تعالی بندګي نه کوم او بل چا بندګي به وکړم نو معنا څه شوله تاسو چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوئ نو په دې باندې ستاسو سره هیڅ قسم دلیل موجود نه دی و الیه ترجعون او خاص په الله تعالی ته وروګرځول شي نو ولې خبره ځان ته راوړه راوړوله او اوس چې خبره بیا هغې ته وروړوله اتخذ من دونه الهتن آیا زونی سم سوا د الله تعالی نه نور معبودان الهتن حقدار د بندګی ای یریدن الرحمن کو غړی رحمان ذات به زور ان تکلیف را کول ماته لا تغنی عنی شفا شفاعتم شیا نو نشی دری کول زمانه سپارش دغی شین هیڅ ضرر ولا ينقذون او د ما خلاصول شي دا خبره تو کړله که زه د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی وکم نو زه چې رچا بندگی د الله تعالی نه علاوه د بل چا کوم نو هغه بل څوک حقدار د بندګۍ نه دی کنه نو رحمان ذات خو ما پاتې که نو که رحمان ذات ما ته تکلیف را کولو غواړي نو د هغې سپارش زمانه چې هیڅ عذاب نشي لري کولی نفي د شفاعت قهریه او دا داور صورت ولا ينقذون او نه ما بچ کولای شي د الله تعالی د عذاب نه انی اذن انی اذن لفی ضلال مبین یقینا دا په دغه وخت کې خامخا گمراهی د زبه يم د گمراهانو نه او زبه يم په گمراهی ښکارا کې په ښکارا گمراهی کې ویم نو بده کې اشاره شو رسته که تاسو د الله تعالی دین ونه مانه تاسو گمراه یې بی دین یې انی امنت بربکم یقینا ما ایمان راوړل په خپل رب باندې پس معون نو زما خبره واوري زما خبره ته لږ وکیری کنه قیل ادخل الجنه ویل شول د پس د مرګ نه دغه روح ته ادخل الجنه ته جنت ته داخل شه څه چلو شو دې مینس کې الله تعالی دو پیغمبران اول یو کری تر اولی غلی ولاقی تر اولی غل دا غي تکذیب شو الله تعالی ته یو پیغمبر بل اولیګه نو دا غي هم تکذیب شو هغه هم اون معنی الله تبارک تعالی یو رجل مؤمن پیدا کا صاحب یاسین پیدا کا هغه خپل قوم ته پوره بیان ورکړ دې د پر داغي بیان ذکر شو ډیر په عجیبه عجیبه طریقې سره ذکر شو نو هغه قوم دای هم ونه مانه علما د تاریخ او د سیرت لیکلي دي د علاقې خلک په هغه هلک باندې راجمع شول هغه یې ووهه ووهه ووهه ان تر دې پورې چې هغه په شهادت باندې ورساو بیا پرې پاسه وګرځېدل کلمې او دراویستلې بیا د هغې د پاسه په کاڼو باندې ویشته په کاڼو باندې ویشت او بیا کوی ته وغورځاو کوهی ته وغورځاو دا اصحاب الرس دی هغه کوی والا بنا په یو قول له هم په سرینو باندې بیا د کوی نه واپس راویسته مړی ولا سوری کړله او په دې مړی کې ولا پړی واچاو او هغه کم خار چې و نو دا خار په چوکونو کې یو طرف ته بل طرف ته وګرځاو او بیا یې راځوړن که او خلکو ته وی چې څوک دا کار کوي نو موږ سره دا کار کوو لکه نن سبا د پاکستان مرتدین بعینه دا کار کوي ډیر مؤمنان مسلمانان مجاهدین هغه کویانو ته غردولې دي په شهادت باندې رسولې دي یو مرګره د عیسی د جیل نه آزاد شوی او غیره ته دا خبر او کړله وای عیسی ودره ته دا ویل وای غټي غټي ګیری وي وی ټوله ټوله شپه چې په منځونو باندې به ولاړو منځونه یې کول او تسبیح اوس ورسره یي د الله تعالی د دین داسې دشمنان و یو غټ یو نهر یو سینې وښوده او داسې ویل چې دې ته مونږ دومره طالبان ویشتلي دي چې مونږ ته معلومات نشته دی ابل ورځ یو ملګری د جیل نه رازاد شوی دی او هغه دغه ویلي دي مونږ سره رابطه کړې وی چې زما سره وسو کسان زمونږ سره په جیل کې یو دیو دا وسو کسان شهیدان کړل ټول په یو دی باندې په یو ځای نه لکه نن لس وړي دي بل ولې پنځه وړي دي ساتلې دي په کم ځای کې چې یو دماکه وشي او یو کافر مردار شوی دی نو بس دیو بیا وړي دي مجاهدین او دا شهیدان کړي دي په مختلفو ځایونو کې وسو کسان وی چې دا زمونږ د مخې نه وړلې او دا شهیدان کړي دي نو دغه سیر ډیر مرګري هغه په ټینکونه په هغه باندې پاسه ورخېجولي دي او ډیر مجاهدین ډیر مؤمنان مسلمانان هغه په پانسۍ باندې خېجولي په دار باندې خېجولي دي او په دغه روایتو کې سردا هم راغلي دي چې ارای راوړل او بیا په دوه ځای کې دغه رجل مؤمن دا بیا په دوه ځای او د خار په مختلفو چوکونو کې وګرځاو او په مړی کې ول سورې کړی او پړی او ته چولې او راخکې نو زمونږ ډیر مرګري مجاهدین هغه په گاړو پسې تړلې دي او هغه په دغه طریقه باندې شهیدان کړي دي لکه سرنګ چې په زرونو کال مخکې باندې دغه سي کافرانو د مؤمنانو مسلمانانو سره دا کارونه کړي نو دغه سي د پاکستان مرتدین هم په هر موقع کې او په هر ځای کې کار کړی قیل ادخل الجنه نو کله چې هغه په شهادت باندې ورساو قیل ادخل الجنه بدن خو مړ په ځمکه باندې پروت و خو لیکن د هغې روح ته خطاب وکړلی شو قیل ادخل الجنه ویلی شول روح د هغې ته پس د مرګ نه داخل شي جنت ته قال نو قال یا لیت قوم یعلمون په جنت کې د قوم د ایمان ارمان یې وکړ بیا کاش ارمان که زما قوم د ایمان راوړی دا ډېر زیاته ښه قیده د خلیل جنه ویل شو راغی ته جنت ته داخل شه یعنی روح روح دغه ته ویل شول د الله تعالی طرف نه او یا د ملائکه طرف نه قال نو هغه ویل په جنت کې یا قوم یا لیت قومی های ارمان دی افسوس دی که قوم زما یعلمون پویدل نو دا کار به زما سره نه کو بما غفر علی که پوهېدلی دی او بما په هغه څه باندې بما په هغه د هغه مسلې په هغه مسلې په وجه باندې چې بخنه وکړه ما ته ربي رب زما وجعلني من المکرمین او ای ګرځول زم زه د کرامت والاو نه د عزت والاو نه زه وګرځولم المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء او ندی را لګلی مونږه اوس دې آیتونو کې الله تعالی په دې آیت کې ذکر کړي هلاکت دغه د قوم دغه د قوم څنګه هلاک شو څنګه تباه شو نو حاصل دا دی الله تعالی د هغې د قوم په هلاکت کې محتاج نه ون لښکرو ته او نه چیرې ملائکه الله تعالی را لېږلي بس یوه چغه پې وشوله بس هغه ټول خامیدون پړ مخمړ پراته بیا وما انزلنا علی قومی او نه در علیګلې موږ دا په قوم باندې من بعده ورسته مرګ ورسته شهادت داغه نه من جند من السماء سلخ کړي د اسمان نه ما كنا منذرین او نه موږ نازلون کې را کوزون کې ملائکو په داسې وخت کې الله تعالی بیا ملائک نه را لګي ان كانت الا صيحه واحده نو هلاکت د دیو مگر یو چغه دغه راغلی پر روایتو کې راغلی دی کله چې دا په شهادت باندې ورساو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی راولېګه دا غ قوم چې کم خار او غټ خار نو دا غي پغه باندې یو دروازه لګیدلې و او دا هغه دروازې درشل د غونی ولا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام او یو هیبتناک چغه پیوکل ټول مړ شول او مردار شول وما انزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منذرين ان كانت نو حرکت در قوم الا سویت واحد زن مگر یو چغه پیدا هم خامدون نو پس دغه وخت کې دیو خامدون مړه وردیدل پړ مخ مړه پراتو یا حسرتن علی العباد یا حسرتن علی العباد های افسوس های افسوس ته په داس بندګانو باندې ما یاتیهم من رسولین ناراضی دیو ته هیڅ پیغمبر الا کانو به استاذون مگر دیو پاغه بس ټوکی کوي د شیخ صاحب رحمت الله علیه د کولګرام شیخ صاحب رحمت الله علیه یو کتاب دی یا حسرتا علی العباد دا غینوم دی یا حسرتا علی العباد های افسوس دی په بندګانو باندې په داسې مسلمانانو باندې افسوس دی چې د الله تعالی د کتاب نه لري دي د الله تعالی د پیغمبر د طریقو نه لري دي که د الله تعالی د دین دعوت او تسوک کوي د هغې تکذیب کوي په هغې پسې لګیا دي په هغې پسې مسخرې او پیشاړې کوي او که د الله تبارک تعالی دین څوک غواړي نو په هغې باندې ټینکونه ورخیږي په هغې باندې بمبارونه کوي او په هغې د خپلو کورونو او د کلو نه وباسي یا حسرتنا علی العباد مونږ خو چې دی د تحریک طالبان پاکستان مدعا او موقف زر ته دا بیانومه ګوره زمونږ په باره کې تاسو به د ډیور ویډیو تاسو نه اورئ زمونږ په باره کې زمونږ نه تپوس کوئ چې ستاسو موقف په مدعا سره تاسو دا دومره شهیدان په څه باندې ورکړل ستاسو هدف په موقف ستاسو څه دی نو زمونږ ترجمانی دی بل څوک نه کوي مونږ ژوندي تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان ریډیو دی زر تحریک طالبان پاکستان یو نفر یم زه تاسو ته راګیم زر ته خپل عقیده وایم کنه زر ته دایم چې موږ د الله تعالی د نظام لپاره جنگیو نن د پاکستان کې د اسلامی نظام आवाज وشي پاکستان کې ویړز دوز نه بیا په کې هیڅ خبر اپ کې نه نه په کې د ماکی څه او کې بیا نه یا حسرتا علی العباد تبدا الله تعالی دین خلقو ته ته به له ځان نه خبر نه یې او خلک به مختلفې پروپیګنډې به خلکو شروع کړي یا حسرتا علی العباد یقیني والله په الله تعالی قسم کو ده چې مونږ د مسلمانانو خیرخواهان یو مونږ باندې څه غم دی ګوره هر سړی خو ځان له قبر قیامت ته لګیا دی کنه امیر محترم رحمه الله دا اپ مو شروع کړی دی نو په دې کې که زمونږ خیرخواهي د امت سره نه وي د مسلمانانو سره زمونږ خیرخواهي نه وي د کاپیرانو مې په مونږ لګول لیکنه زمونږ پر چینل باندې اوس هم چیرې لګیا دیغه او غانې بجانې پیغږی هغه ځان ته خیر خواهان وای مونږ ته د امت مسلمه ته مونږ د مسلمانان ته مونږ مونږ تاسو خیر خواهان یو یو طرف تر لاغه غانې بجانې غږی او بل طرف تر مونږ ته الله تعالی کتاب بیانو خیر خواهی تاسو را سو کم خیر خواهی کوي مونږ هم جنت طرف تراولو مونږ هم د الله تعالی دین طرف تراولو نو دا یقیني زمونږ خیرخواهی ده او دا په قسمونو سره دا وایو چې مونږ ان شاء الله د مسلمانانو خیرخواهی او دا بیا تاریخ ثابت کی ما یاتیهم من رسول ناراضی دی ته هیڅ پیغمبر الا کانو به یستاجئون مگر دی په هغه پسې ټوکې او مسخري کوي نو په داعی د حق پسې همیشه پر مسخري شوی خو لیکن چا چې مسخري کړی دی نو هغه لږ وروسته یا نږدې په وخت کې یا ډیر لري الله تبارک تعالی هغه تبا کړی دی الله تعالی له جټکه ور کړی دی خامخه علم یراو کما هلکنا قبلهم آی دیونه ګوري څومره ډیر هلاک کړی مونږه مخ کړی دیونه من القرون پیړی فانهم الیهم لا یرجعون انهم چې یقینا اغي الیهم دیو ته لا یرجعون واپس دنیا ته ناراضي الله تعالی مخکې څومره خلق تبا کړی دي خو لیکن هغه واپس دنیا ته نه راځي نو دا وسی اے خلکو تاسو واپس دنیا ته نشئ راتللی دنیا ته واپس نشئ راتللی و ان کل لما جميع الذين محضرون او نشتره هیڅ یو نشتره هیڅ یو نشتره لما جميع الذين محضرون مگر ټول واده لما په معنا د ان سره د لما په معنا د الا سره ده او د ان نافیه ده نشتره هیڅ یو لما جميع لدينا الا جميع لدينا محضرون مگر ټول به زموږ سره حاضر کړل شي الله تبارک تعالی ته به د ټولو حاضری کی دا جميعون په معنا د مجموعون سره ده راجم وکړل شي لدينا زموږ سره محضرون حاضر وکړل شي الله تعالی ته به موږ تاسو ټول ودریو ټول به الله تعالی ته ودریو بیا به پته ولګي چې څوک د مؤمنانو مسلمانانو خیرخوا دی او څوک د مؤمنانو مسلمانانو بدخوا دی د دې پته بیا په قیامت کې لګي او دغه ورځ ان شاء الله لري نه ده او مونږ دا وایو ان شاء الله زمونږ اوریدونکي داسې دي هغه په دې باندې پوه شوي چې د مؤمنانو مسلمانانو خیرخواهان څوک دي و ان کل لما جميع لدينا محضرون و آیت لهم الارض المیتتو دې ځای نه اوس بیانیږي دا بل دلیل دې ځای نه دویم باب شروع کیږي او دا به چلیږي تر د یو او یایم نمبر آیات پورې به دا چلیږي په دې کې دلایل عقلیه بیانیږي لس دلایل عقلیه د درې دېرشم نه واخله تر د څلور څلوېښتمو آیاتو پورې دا بیانیږي رد دی په شفاعت قهري باندې او درې قسمه زواجر بیانیږي زجر په اعراض د قران کریم سره 45 مایت کې زجر په استهزاء سره وڅلوېښت مایت کې زجر په انکار د محشر سره دا ذکر کیږي په اته څلوېښتم کې تخویف اخروي بیانیږي د یو پنځوسم نه واخله تر د اته شپېتمه پورې بشارت د پنځه پنځوسم نه واخله تر د اته پنځوسمه پورې هغې پورې بشارت بیانیږي او په آخر کې جواب دی د شبهاتونه نه شپېتم کې چې هغه شبهه متعلق ده د قرآن کریم سره یو او یا پورې دا چلی و آیت لهم الارض المیتة او و آیت لهم او لوی دلیل توحید د الله تعالی لهم د دې لپاره المیتة د الارض المیتة هغه ځمکه ده وچه و آیت لهم